مخافته تو خفیا دې ته ویل شي چې سړی کنه ځون ته وراروي والجهر ان يسمع غيره جهر ته ویل شي چې بچ ته وراروي وهذا عند الفقيه ابي جعفر الهندواني رحمه الله دا تحديد د مخافته او د جهر په نړۍ د امام ابو جعفر جهواني هندواني صاحب څنګه ده واجب شوی لأن مجرد حرکت لسان لا يسمى قراءة بدون صوت چې یو سای کرات ویایي خو خپله دایا نه وروي د مر اوز نوې سره اوس چې دایا نه وروي بیا مجرد حرکت لسان خالی پسول د ژبې لا یسمى کرات نه دي تکنه ترواتو کرات نشي وي ته ولا دي ته زوتول نه وي بدون صوت بهر د اوز نه چې اوز نه وي نه خيري په نیم کې ساته وکړه چې کرات القرآن قرآن کلام الکلام ده کلام مرکب دي کلمات نه کلمات مرکب دي حروف نه او خرف کنه هغه کیفیت چې وریر صوت ته کنه صوت به سراوي وقال کرحی رحم الله و امام کرحی صاحب ویلی دی لیکن اعلی هغه ادنا ادنا اخفاء دغه دو چې اعلی اخفاء کنه چې تی وروي او په دغه نه تصیف ته خروپه یې که چې ژبه که نه خپل مخرج ته باسي وجنګړي دا ده که نه کاوز نه سره وزیا دا که نه هغه ادنا مخافتت ده ا د وجه چې لأن الکرات فعل اللسان دون سماح کرات دا د ژبې چار دو دا فعل د لسان دا د کنه دون سماح د غږې د سروي چار مندو کچې هغه دخلي پشه لکه ابو جعفر کنه هغه دغه په شرط کړل کنه چې اوس د سراوي چې تی وروي ادنا محفظه ته چې ان يسمع عن نفسه چې زون ته وروي کنه اروح په غږه باندې کېږي نه کنه په قرات شکل د غیر د خلا د وچولو دا چې نه دا خو دې کنه شبه چار دو قرات جبا کنه خپل مخری ته رسوا بس کنه تصحیح ته چې حروف کېږي کاوز سره کېږي کاوز نو سره کېږي و د جهر کوم ترجمه او که جهر سمنه چې اسمان په ځون ته ورور وی کنه دا په تفسیر ده دا په کې تقدیر باندې کړ چې دا حسن تعلیل نشي او دا جواب نشي سوال مقدر نه کچیر ایک نه جواب کې چې کچیر خوښو کې راته په جار وی سر په دې کې چې ویره په جار وی د خزون ته مس کو سو کړه امام فنده و چې وینا امام ده کنه اسمان نفسه کنه دا د خپل دوه روي ده چې دا امام حق نفسي احفظ الفرش امام د سنت د وراروي کنه مقتدیا د امام ده کنه بیا خو اشاران د جهه کنه دغه تشجار تعریف دغه ده او کچره کنه دغه عاطف تفسیر شي بیا قدری کنه قدری ملا کنه عبارت بيداد کرخي مذهب کنه اې تشرا وکړه کنه په لپاره د کتاب شي په عبارت کې شو اشارات نه لهذا پاغه اشارات دې کې ته چې جار ته ورشي چې اسمع نفس جون ته وروي کنه کم رقم جار چې ځون ته وي و د ادنا د اعلی جار یې خو صحت نشته ولهذا الاصل كل ما يتعلق بالنطق ولهذا الاصل په دې اصل باندې په دې خلاف باندې دي هر هغه چې تعلق ته نطق سره لري فقيه ابو جهاد په نړۍ باندې کنه به هغه تلفظ وته پکېږي نطق په وته پکېږي چې کم څه کم چې دا یې ور وي او دې کرخي صاحب باندې تفسیر ته خور په وشي دا لوتک په شو ده کتلا کې لکه تلو کسا تلو کا دا دې زړه چارندو دا دې کړه الفاظ رب چاردو په جواب یې کړه تلو کا الفاظ وی وو ته تلو کو کېږي هو کچره طلاق ټکی دی وویل خو اواز نو سره وته په خپل و نر ودل فقيه ابو جعفر په نوم باندې کړه دا طلاق نشو وکیا دا خلی هو تسی ته خور په وکړه کنه اشاره ده وکړه ژبه مخری ته خلی رسوي او د کنه کرخی سره باندې تعلق وکیا ده ولې اتاق درنګ اتاق کسا چې اوس نو یو سره او تی په خپل نو ور وکنه به د فقیا به جوړ په اتاق نه وکیا کرخی سره باندې وکیا ده ول استثناء درنګ استثناء کسا یو سای کړه تعلق کو چې کنه یا اتاق کو چې انت حرن ان شاء الله ا ف ق ه پر مدد هغه استثناء دو کنه تاثیر یې کنه کچیر الله پاک ته مندیر و اسناد په سو کړه اتا خو دی ول چې تاثیر یې او د استثناء د کنه دمر پټه ولا چې تو نور ودلا کنه فقيه ابو جعفر وی کچې دا استثناء نو متبره اتا کو واقع شو کنه و کر هی پر بده کنه دا استثناء متبره دو استثناء وکړه د طلاق د اتا کو طلاق شو واقع وغیر ذالک و دې نه ما سوا لره کسا لکه تسمیا کسا کنه په ذبیحه باندې تکبیر وي بسم الله الله اکبر یا کنه بیا کسا شرا کسا اجرا کسا دا ټول دې سره تعلق لري کنه ا فقيه ابو جعفر په نوم باندې وکنه اگر بدل شرط وي وته به دا تکه تلفظ په شوې کې چې تی ور وي هو دې کرخي صاحب په نوم باندې کنه او چې بت سره تعلق نه لري کنه بیا پاشه سیمان د ضروري هر هغه کنه شای چې پاشه بت سره تعلق لري لکه مثلا بایا خو بت سره تعلق لري زون سره بایا نه کیږي چاته به کچ دا شای مې پتو باندې پلاسې پی باندې خاص کړو دمر پټته ویل کړه چې توانه ورودل بلکې بل نه ورودل کنه دا بایا نه دو کم سے کم دا بل به دا ټکه ور وی کنه هغه چې وی کن چې قبلوي کو کني قبلوي یا دا رنګ کنه هبا کسا هبا ش قبول زرتا یا نکاح کسا او طلاق او اعتاق دا بچ سره تعلق لري په خپلات ته تر کچ ولا شي تا کچ ولا شي دو ته به دا اختلاف په لوا کېدل شي چې کرخي سه مذهب دا کای کنه جفر فقيه به جفر سه مذهب دا کنه او چې یو ور کنه په بچ پر متعلق وي بچ قبول ته ضرورت وي بیا پاشه کنه دا اختلاف نه پچار کنه یو څه مقدار بیان نه کړ چې قرات څومره مقدار فرض ده او څومره مقدار واجب ده او څومره مقدار سنت ده و ادنى ما يجزئ من قرات کم نه کم هغه چې کافي کېږي د قرات نه يجزئ اجزا يجزئ زمنه کافي کېدل جاز يجوز نه دی منه چې راو کېږي کم نه کم هغه چې کافي کېږي د قرات نه په لمونځ شي آیات هغه یو آیات ده قرات فرض ده یا فرض په دوه رکعت شي او د فرض نه علاوه لر په هر حرکت چې قرات فرض ده خو سمن مقدار فرض ده ویجی یو آیات کم نه کم هغه چې کفی کېږي د قرات نه په نوش هغه یو آیات کنه هند به خلیفہ په نړۍ امام خلیفہ صاحب ان ګوره دا یو آیات ته سمې چې یو آیات فرض ده یو آیات کفی کېږي او کپړه د ډېر ویلو کړه دا فرض قرات ده کپړه د ډېر ویلو دا ټول په فرض قرات شمېرل شي کم نه کم هغه چې کنه فکافي کېږي د کنه قرات نه هغه یو آیات ده په نزد امام خلیفه صاحب وقال ثلاث آیات صاحب چې دا درې آیات لاندې یو آیات ویل ده آیات خو په لغت شي علامه ته ویل شي آیات من علامه نشانه او په اصطلاح شي د شریعت په اصطلاح شي آیات طائفه من القرآن ا ګول د ایرا وی کنه یو ګول د ایرا نه بل د ګویر سکه دا یاتی دا یوای مبدا شو د بلې منتها شو دې مترجمه مترجمه چې نشندوره به کنه سار لم پاتې نه ګیری طائفه من القران مترجمه اقلها سته حروف چې کم څه کم کنه شپږ حروف پښه ولو تقدیرا کم څه کم چې شپږ حروف پښه لکه لم یلد دا یو آیات ده مخه ودا که ګردې د اراده اوسې نه ګردې د اراده لم یلید او دا کنه کم څه کم حروف په شپې دي لام میم یو رد و لکه یو عیدو واو حذف شو ده یې واو سربیر او بل لام دال شپېر لم یلید د شپې حروف لکه دا یو آیات ده یو آیات امر کړه چې په دې نه کم کې دلا نشي چې موضوع پر کوم تعریف دا غته کوي هغه یا ته په موضوع د پر شرط او مس په کافي کېږي کنه هغه به کم څه کم شپږ خروپی او دا مطلب نه چې په شپږ خروپی نه آیات کم نشي تللی یو خرپی راتله شي لکه نون صاد دا یو آیات پیرا قاف یو آیات ده اذنه عالمونه په نر باندې او دا یو یو حرف خو په دا باندې مين نه راو کېږي کنه چې په شپږ خروپی نه کنه حروف کم وي بیا کنه په هغه آیات باندې مين نه راو کېږي او کم څه کم چې شپږ آیاتونه وي اګر که یو کنه زړه تقدیرن ویا تلفظ نه په باندې وشي کنه شپږ حروف وي کنه دا سم آیات باندې بیا مس کفي کېږي امام صاحب دغه شرط ویلي دا کوم چې تعریف کو دی کنه دا دي کا فقها د آیات تعریف کو چې آیات څه ویل شي طائفه من القرآن مترجمه اقلها سته حروف دا د مطلق آیات تعریف نه چې په خطونه شي کنه او صاحبان فرمایي چې سلاسو کې آیات کې سارین هغه فرض کې راته کم نه کم چکا کفي کېږي هغه درې آیات لاندې او آیات طویله یا یو آیات ویر ده درې آیات لاندې لکه ثم نظره ثم عبسا وبصرا ثم ادبر واستكبر ثم نظرا ثم عبسا چې هغه درې آیاتې لاندې سره که نه برابر وي صحابه یې که نه وایي چې هغه فرض قرات کم سے کم چې فرض قرات ته هغه درې آیات لاندې یو آیات وي چې درې آیات سره برابر یې هم څه وي که چې یو آیات کم سے کم چې حروف یې شپېږ وي دا دی دلیل لأنه لا يسمى قارئا بدونه ټیک ته دا قرآن خدا لم يرد دا قرآن دا مدها متان دا قرآن دا بلکه نون سواد دا طول قرآن پاک تا کما او پر منزش دا قرآن پاک تلاوات فرض دا دین خود انکار نکو صاحبین وی او فقر او ما تیسر من القرآن فقر او ما تیسر من القرآن تو سکر قرآن پاک تلاوی سکنا دا حقیقتا خو د قرآن پاک تر کو خو په عرف شتو تکنه چې قاری نه وتی چې خلیوی چې نون یا سواد یا لم یلد وی سوک تکا نه بلی چی دی پلکی تلاوات وکړو عرفن دی کنسی قاری نه بلی و تالی دی نه بلی داسی تلاوات وکا چی خلق ایتا وی چی تلاوات یو وکړو چا کنه و حقیقتا دا تلاوات کراوی کنه حقیقتا چی قاری وی کنه حکمنا عرفنا چی قاری جو بل شی کنه لانه لا يسمى قاريا خلق پر مدده ته قاری شوی ته ویلا بدون هیڅ درې آیت نه وتر کړی لاند کم درې حقیقتا خو یې قاری یو آیت یې تېر کړو که نه قرآن پاک ته تېر کړو که نه خو عرفن قریم یې فاشبه قراءته مدل آیت یې دی چې په درې آیت نه کم وي بیا دا مشابه ده د قرات مدون د آیت سره چې په یو آیت نه چې کم وي امام صاحب ته یې چې په یو آیت نه کم وي به تیا نه پرو کړي حالانکه هغه په نوښت تېر کړی ده قرآن پاک تېر کړی ده په یو آیت نه چې کم وي که نه خو تېر نه وي ځکه چې که نه هغه الميس په باندې صحیح وبله او ته په باندې می صحیح نه بله حالانکه قران تر کړه حقیقتا ځکه به سنی وته کچ دا کنه خلق دې ته کرین وی دي وله قوله تعالی امام سبید الله غیات کریمه ده فقر امات یسرا من القران فقر امات یسرا من القران تو سره وی سکن هغه چې کیم ته سوکاوی د قران نه دا لکه مات یسرا من القران ده بالکل مطلق ده ا د س ر ا کنه دغه ټکه نه لګوله چې ادا یو کنه دوا یاته وي درې یاته دی وي کنه بالکل دا کنه مطلق پته شو ده من غیر فصل بهر د کنه سه امتیاز نه بهر د فصل نه د یو آیت او د زیوت چې زیوت راو کړي او یو آیت نه راو کړي په هیڅ کوم امتیاز شته خدا سر پر دې کې چې په دې شو به دا امتیاز نه شته چې په یو آیت چې کمی هغه نه راو کړي بیا هغه ول نه راو کوي و چې الا معنا د لکن سره د استدراک ته الا ان ما دون آیات خارج هغه لیکن په یو اتن چې کامی دا په اتفاق سره خارج ده دا په اتفاق سره کنه خارج ده د قرات نه دې ته کنه قرات نشي وته ویلا ځکه هو کنه مخ خیزا شدا یا رفسا شدا کنه په یو آیت نه چې کامی تلاوت کړل شي په یو آیت نه چې کام تیر کو کنه هغه آیت ته کړو ته خلاص ته جنوب سړی ته یا خیزیر سړی ته دا په اجماع سره خارج و ځکه پر منظور شکل چې په یو آیت نه کام وي زه کافي نه بینه په دې نر دیلې که نه چې پیرا یو آیت وي که نه دې ته چا داسې نه وي لیکه چې دا کرات نه ده دا کرات ده والآیت لیست فی معناه مکمل آیات اپا منا دی کنه مدون آیات سنه ده اده وجنه خیزات پکنه مکمل آیات نشی ترولا جوړ به نشي تر ولا نه پیرا یا تیر کو کنه بیا دا کنه د کرات تیر کړه دا پر پاک تیر کړو بیا دا کافي کیږي دا ولا خلاف ده کنه د سړی پر مذهب باندې ویلوړ ده کنه خلی یو آیت تر کنه لم یلد یو ویلی الحمدلله رب العالمین ټیټ شو کنه دې کرات کنه فرض کرات ادا کړو کنه لمز یې کنه صحیح ده صحیح لمز یې وکړو وفي سفر يقرأ بفات الكتاب وأي سورة شاء او په سفر شبه تروي الحمد لله کتاب او کوم سراتي چې خوښوي دا که اسم مسؤل قرات نو واجب قرات یو سره شو ده کنه واجب قرات الحمد لله واجب دي پیرا ولا آیت دو دا به پیرا کوي الحمد لله واجب دي او دا رنګ زم د سورات یا د دریا آیت دغه واجب دي کنه یو سرت په ځم کوي یا درې رات په سره تروي پرد شي په دوه رکعت شي په دې رکعت شي قرات نه فرض او د فرض نه علاوه په نه په هر رکعت شي کنه الحمد یا زم د سرت سره کنه دا سره واجب ده چې پرېر دې نیو کې قصدن وی مکروه تحریمی چار د وکړه مين به بیا ګرځوي وجوبن به ګرځوي د نرو کدو مين د کنه خړلاند هو ګنګور به و کساوت نه وشو یا الحمد پتر شو یا سرت نه پتر شو سوه صاحب بوسه ها وفي سفر يقرأ بفاتل كتاب وأي سرت شاه فسفر شبه تروي الحمد لله كتاب وكيم سرتي تخاشوي الحمد لله بتروي او سرت یې کچې کوم سرت خوښوي کنه کوي تر ول شو کلالي تر ول شو کنه په سفر شي د پر صحت نشتا ا مسون قرات لما روي ان النبي سم قرا في صلاه الفجر في سفري بالمعوذتين لما حديث وجنا چې ورشوه چې نبي سم تر کړه او پر مزه سبو شه چا پښه کې نوښ کې راتا په سفر شه تر کړه بل معوذتين هغه دوا سورتینا چې معوذتين به شي آی پر سبو شه تر کې کول او بر بر فلق او کول بناس باندې میس کا سبو میس په سفر شه دې ته معاوضه ته ویل شي کنه معاوضه معاوضه معنی چې پناه ورکوي کی صورت نه هغه صورت نه چې پناه ورکوي دا معاوضه نه کنه دا غده خدای په کنده پر نظر کړی وی کنه چې مسلمان په دې سره کنه د انس او د جن د شر نه چې زور بچ کی بداله تیروي کنه د بنی دامه د شر نه یا د پریونه د شر نه د شیاطین د شر نه کنه ا د ه ک د ه پر دا تل کنه ترول کوي کنه دا سای تروي دا سې پناور کوي کنه په صاحب په امن باندې وي د هر قسم شر نه لما روي ان اسم كرا في صلاه الفجر في سفر بالموتين نبي سم تركي په سبود المس په سفر شي بقا دا کول عبد الفلق کو مناسي ترکي اذن امري مشه د نبي سم دي عملنا چې په سفر شي کنه ا مسنون کرات څه حد نشته الحمد لله پسې چې کوم صلات یې خوښه وي که نه صلات یې تراولو یا که دوه درې یاتونه ور ګاډ کړل یو خو نبی سم کنه یعنی په دې لاندې لړ سره تیکا سبول مش کړه دا بل دا چې ولې ان د سفر اثر فی اسقاط شطر صلات یې سفر اثر کړه دا په سکتولې د حصے د مدشه سلور کثیر من یې نیم کړه دا کنه سفر کسر کی دوارا کته کی چې بشپړ لیمې کلمې ته نیم کړه دا کنه پوس کو دریمه خو مطلق ویل دي کنه چې په سفر یکرو به فضل کتاب او ای صورت نشا چې کوم صورت خوا شوی دا بالکل مطلق ده په ټوله متون شي دا مطلق ورو ده جامع سریر عبارت ده دا هغه ده ده هدې ملو کنه یو ټنکا ورلګي و چې وهذا اذا کنه على عجله من الصير دا دا مطلق خبره چې کوم صورت خوا شي په سفر شي کنه هذا اذا كان على عاده من سيره دا وته چې کله په بیړه باندې وي د مزل نه اجلا بیرته وي اذا كان على عاده من سفر چې کله په سفر شي په بیړه باندې وي کنه بیړ باندې دا غاډه دې نه درېمي کنه ټول مرګري فارغ شوی ته تسیره کو کنه په بیړه باندې کنه بیا یا که څه ډور دا کنه ساترا دو بیا په سفر شي کنه چې کیم سره ته خواشي به تروا کنه و ان کان فی امانتنا بیر دا باندې چې روان وي کنه پروان سره پرې کړه دا بیر دو و ان کان فی امانتنا کچره کنه په بیغمی شوی امن دا چې اده کده اړولې دي کنه قرار ده اده کده شپادو یا اده کده کنه ګنټه دوه ګنټه متالی کنه زه راځم چې کې سای سټاپ وکړو یې کنه سټاپ ټیم خپل باندې مې کنه چې ته دوه غنټې کنه یا ځکه سوري کنه یا مې کا ورېز دو یا کې مې شپه دو دوه شپې یې صاحب مې سپاریه په شپه دې دو یا دې ورېز دو کنه مزګار ته به کنه دې مې دا دې کې به سبول مې کې یا مشمش کې کنه به دا مسله کې چې وایي سورۃ الشاه وین کنه چې امرتن وقرار دا قرار په تفسیر ده کنه من دې پره کچره په امر مده او په قرار شو ځکه چې کنه امر قرار صحیح دی چې اما نوی به قرار کې ته ضرورت کېږي که نه بیا ترې سره بیا یقرأ فی الفجر نحو سورة البروج وانشقت تراوی به په سبول مونږ شي په انداز سورة البروج باندې او په انداز سورة انشقت به تراوی که نه په سبول مونږ شي لأنه يمكن مراعاة سورة ما تخفيف ځکه چې دته ممکن د لحاظ سورت کې راته سره د تخفیف ته کې راته دواړه وشو که نه هدې مله د پوس مسله مقیده کړه کنه چې اي ستو شاده متکلم ده وته کنه چې په بیړه باندې وي پر اور مدار باندې وي کنه او که امر قرار وي به به دیګه مسنون قرات له حاصل تیب کنه په سبول مل شي مشوم شي مدګار شي په خپل خپل انداز باندې هغه څه ته بروج تر وا سورت انشقاق تر وا سورت انشقاق خو دا خو ته والي مفصل نه دا چې دا خپل اختلاف نشته او په سورت بروج شي کنه اختلاف سره چې د سورت انشقاق نه دا اتوال نه دا او کتوال نه دا سلويس آياتنا په دوه په دوه رکعت تیر شي سلويس ته دروي په وست دروي په تو دروي کنه تر سل راسه به جدا غا سورت بروج دروي سورت شکاک دروي د یو کرم 25 وشتا دی یو 20 وشتا آیات ده کنه دا خو یې کنه او سلويس ته آیات ورسلو چې کی مسلو کراته چې پکری شي تیرې کنه خو ته فیصله برابر شو بیا کنه بیا تفصیل کې منه رغلو دا مطلب نه چې فکر په یو راکه سره ته بروج ته کا او بوش سره ته شکاک تر کنه دا به چې په دواړه کې په دواړه سره سره بروج ته کې نیم دی وته کو نیم ده کنه نیمه سره بل ته کو کنه هیڅ بیا کنه تکلیف ورغلو کنه هغه عادت نشو پیرا کنه دا آیت عادت نشو پیرا خو سرت کنه تیواله مفصل نه پښه تیر کړو یا د انشکاک په تنیم کړو کنیم دې کنه په یو شتر ته نیم دې بوش تر کړو کنه دا چې یو سره بوش تر کې یو بوش تر کې به خو دې ډېر تر کړو به خو سبب مت ورا سولو کنه کلی ول مت ورا سولو زنا له مولک نه محققین له مولک به هدی مولک نه هغه مسله ته ترجیح ورکو چې دا هدی مولک تفصیل لري غدا اگر کا بخری کې اعتراف مولک کړه دا کنه چې یو ځای چې په امر مده په قرار شوی کنه بلا خو دې مقیم مونږ شو کنه دا خو دا چې په کلیش دې مقیم دا به ته په چا ته چې پیرا اس مسلم کې راته پیرا کوي کنه خدا خبره او دا رات صحیح نه ځکه چې کنه سفر هر څه سرنګ وی کا په عمل وی کا کرا دې سفر هم خپل کنه چار کړی دو سفر هم ها تخفیف کړه دا اره په سفر شې رېژې نیول کنه کټو ته ډېر آرام بیا ته خلاصې کړ ځان نو سمای نه ته ډېر آرام بیا ښه په آرام مو دی که نه چې هوټلې ښه متال یې که نه داسې لکه خپل کیر دی که نه خو په سفر شي ته ته رژا خلاص چې نین سه مان سه د پارام نه وی کنه خو مخه سفر اثر کړه ده کنه اثر کو اثر دغه ده کنه چې هغه لاند نه سرتینه د دیواله وګوري کنه چې هغه لاند نه سرتینه دغه عادت تیر کو پښه ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية ووجه تفیق ا دې کې روایت په شی تفیق طریقه دا غدو چې په دغه سره وستر وګړي دي په دغه په تر وګړي په سکنه چې انه یکر بالراهبین مئتن امام د تراوی ای خلک ته چې کن امینه دور وی او قرات وی خوان ور کوي کنه اته د صلاحیت تراوی چې کوم سړی یې نه خوان ور کوي وبالکسال 40 او چې کوم کنه صف حالت وي کنه اته به سرویشته راوي يقوم لحادثتي په دې انداز شي کنه وبالاوساط ما بين 50 الى 60 او چې کوم یو نه خلق حالت نه لري شوق مندي او نه لري سستي کنه اته په په میو د شپته شپته د سر تر شپته سره تر وی وکیل ينظر الى طول الليالي وكسرها نزاد کې امام یوزلی شپته ول ولې شپته کښ په ویل دی خلک په خیبه باندې وړ دي نن سبا شپې کنه قرات په شته به سم ډېر تروي په ویل شي لاندې دي کنه خلک د آرام وي کنه خبره نه وي کړی کنه بیا پاشه د کسلو سره وي چې سپارلی می کنه شپې میوس وي کنه سپارلی ولا دي کنه یا د منی ولا شپې ولا دي پاشه د پنځه شپې تروي ویلا که ستر حال وکیلته ها ویزیوت مشکل کیتا وکه کمی مړي ته کسی کنه کله خلک استحال مشروطیه زیوته و خلک نه کله کله د مشقات وخت یې لویږي بلې وخت خلک مشغوله ده خلک بیوندي دي اته بیا کنه سرویس په ځای سره وه او چې کنه خلک بالکل فارغه ده کاروباري نه نوښه کنه اته بیا ډېر سره وه وفي زور مثل ذلك او پشپشین شک نه پاسې با په انداز دې تروي ا مشپشین و د سبو د مزکرات یو نمونه ده کنه لاستوائهما في ساعة الوقت دیوالی بربوری نکره پورا تولی دی وقت شی چه سمرا ویر وقت سبول مزا اچو دی را سرگ وقت رسه دی مرا دی مفین وقت ویر دکا نخرا پیجی نکازو کیجی وقال في الاصل او مسلم محمد صاحب ویلی دی چه او دوره یا دا کامی رشکی پس سبول مشمول کرات لأن وقت الاشتغال ذکر چه اگر که دا وقت ویر دا سبول غنده خو دا وقت لبغرتیه دا د کاروبار وخت ورېز دو کنه خلق کاروبار ته بازورې ته بیروندی وي فیور کسو عنه به بدا کنه شي کرات په کمیږي د سبب مقدار نه تحرز المال نه د پر زور بچاو د تنګدل نه چې خلق ستړي نشي او تنګ نشي والعصر والعشاء سواء مزدگار مستان په کرات یو برابر دي دې مقدار کرات یو برابر ده مسنون کرات يقرأ فيما بأوساط المفصل او بل مې ان دی مې ته کې چې سل یا سل نه کامل اته مې ام ان وته ویل شي بدنه بعد کنه مفصلات شي مفصل یې ځکه بلی چې په داسې په بسم الله سره فصل زړه رغله د لان دی هغه ځکه حق هي بسم الله به ذکر بسم الله تر یا مفصل ذکر دی چې په داسې منسوخ آیتونه کام دي آیتونه په شکل کام دي منسوخ آیتونه ځکه محکمات به لري مفصل مفصلات به لري کله کله سای کنه به درات راوی کنه چاټو کوه پاکه چې به کا ټولو شي کنه کله کله به حالت راو دي مفصلات نه کنه کنه هو معمول دغه په چار ده کنه چې وی د مفصلاتو و شمیر ده کنه په شي پر کا سبون مو سم شي کنه هغه سرویس په نسبت ته د سرویس الله صلی الله علیه وسلم داسې پر کا شمیر پشه والاسف في كتاب مر الى المسلم شريف دليل پر شي کنه اقعاد مفروقه او مسا شريطه ابي موسى اشعري رضي الله عنه قدا والدا اديغه تحت لكي عمر فاروق صاحب اغه بل مزه پښتنه مې وکړه چې په موسی سمره کې سمره کرات پچار ده و چې انې کړ فل فجر و زور به توال مفصل تروا په سبب ول ذکر مش مش کنه او یې دې مفصل تروا توال جا تویل جمع دوی ته زیر ده توال توال نه توال چې شي ته پښي بیا وی سړی ته ویل شي کنه على العجلة عقلي وجه پشوي ا ماشوم بنياد په بيره ده ځکه چې وخت لام ده ا ماشوم ارغ وخت ډېر لام ده ځکه چې ستري چې رواسی بل مين مکروه تحريمي ده خو چې ګان شو اشتباق ته لجمه اشتباق ته لجمه هه تخير مکروه تحريمي ده بنا د ماشوم په کله په بيره باندې ده وتخفيف اليك بها د ادي کا تحقیق وکړي سره ډېر لایق تکا چې قرات لشي ویا والعصر بل شای صاحب می تحریر په مزګار مستان شي تحریر مستحب ده اته لشي نو وخت کیږي به چې پاشه ویزو ویز مفصلات تر به وخت یې کانه به طویل په وخت غیر مستحب نه وکه کېږي په ویډیو له سره په وخت غیر مستحب شي چې کرات پیښ پېښ تر وې کله کله به مستحب کړه مکروه وخت نه وځي فیوقت فی ملوسات به متعين بي پش اوسات مفصل وياتي ركعه الاولى من الفجر الثانيه او اذا يمكن اول ركعه دي سبونا بدويم لبي عدل شي وجدوي ان را ټول مش کرات یو برابرې چې سمره کرات مش مشین په اول رکعت شوی دمره کرات په بل رکعت شوی کنه لار مزګار شپ مشوم شي کنه یو برابر دی په مقدار شي کنه دا چې په یو شی ویډي په بل شی لاند وی کنه یو برابر وی هو په سبو شي د اجازه ته چې سبو لکه کرات هغه په یوه رکعت ویش کا اعانت لله صلی ادراک جماعت د پر د مدد ته خلق سره په مندل جامع باندې کنه دا د حفلت وخت د حب وخت خلق به ولي وي کنه بیا کنه خلق په تیان دې کو چې ودسینه کو کنه بیا خلق اول رکعت ته پوتې شي او چې اړیش اول رکعت کې ډیر ویا کنه سمه ډیر ویا کنه چې پاشه کنه یوانی ما حساب کړه په دې شی ویا ودانی ما حساب کړه په بل شی ویا کنه دا نیمه عمر کنه بلکې بل نیمه حساب ته روخ نه کنه کنه مثلا سرویشت آیات چې تراوی کنه بیا دیش آیات په یوه درکا د لاس آیات په بل رکا شې درکا نه چې دا وایره کته حل کړو نه سړي احاد لاس درکا جماعت کنه د حال ته چې مدد وکړي په مندو کې د جامع المذهب نه چې حال جامع تر ولا سړي کنه